بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم ورونو پرون د تاسو په خدمت کې ما هغه عوامل ذکر کړل چې د هغې له وجې نه اسلامي امت او مسلمانان یو وخت کې پیاوړي وو غښتلي وو قوي وو فاتحین وو او جان دا خبره وکوله چې دغه معنوي عوامل غرب او غربي مستشرقینو تشخیص کړل او بیا یې د هغو د لمنځه وړلو دپاره او د هغو په ځای د نورو مفاهیمو او نورو نظریاتو د خپرولو دپاره مخې راونغاړلې هغه مفاهیم پرون ما د کشف خدمت کې څو دانې یاد کړي وو پنځه اول څه شی و شریعت د شریعت مقابل کې دوی څه شی راوړو سیکولرزم دویم څه شی و اسلامي حکومت د اسلامي حکومت نه مراد نه دا نه دی چې یو څوک د هر ډول حکومت جوړ کړي نو د باندې اسلامي حکومت کېږي نه یعنې د اسلام نظام حکم اسلام مسلمانانو ته څنګه د سیاست او د نظام حکم یو منهج وړاندې کړی د زه په ځای څه شی راوړم دیموکراسي دریم څه شی وو د امت وحدت او د امت د وحدت په ځای څه شی رایج کړل نشنلزم قومیت او څلورم څه شی وو اسلامي اخلاق او د اسلامي اخلاقو په ځای باندې څه شی رایج کړل لبرالیزم یا ازادي او پنځم څه شی و شرقي احساس یا شرقي امتیاز د هغه په ځای باندې څه شی رایج کړو ویسټرنایزیشن غربیت یا ګلوبلایزیشن نړیوالتوب نو د دغو مفاهیمو په تفصیل کې نن د شخص په خدمت کې زه سیکولریزم معرفي کوم درته چې د سیکولریزم د څه شی سیکولرزم وایي څه شي ته او بیا د دې سیکولرزم هغه حقیقت او واقعیت یې څه شی ده کله کله د یو شي تعریف یو ډول وشي خو بیا واقعیت بل ډول خلک راویستلی وي دا دا سیکولریزم چیرته او ولې منځته راغی په کومه خاوره کې کوم ځای کې دا وزېږېده کوم ځای کې وغوړېد خپور شو کوم ځای کې ایجاد شو او څنګه منځته راغی ولې تر هغه وروسته بیا انشاءالله په دې موضوع باندې خبره کوو چې د سیکولریزم په اسلامي نړۍ باندې څه وکړل مسلمانانو نه څه واخیستل او مسلمانانو ته څه ورکړل او بله خبره بیا دا وه چې سیکولرزم په افغانستان کې څونه رګونه او ریښې لري څونه تاریخي خدمت لري په افغانستان کې سیکولر ذهنیت او سیکولر فکر څه وکول په کومه سترګه باید ورته وکتلی شي او څه ډول موقف په وړاندې ونیولی شي اوس راځي زمو دې ته چې دغه د سیکولرزم تعریف د تاسو په خدمت کې عرض کړم سیکولرزم څه شی ده تعریف څه شی ده په لغت کې څه شی وایي په اصطلاح کې څه شی وایي په عربۍ کې سیکولرزم ته علمانیت باندې مسیحیانو ترجمه کړی دی کله کله به تاسو په کتابونو کې د علمانیت او د علماني ټکی اورئ علماني یا علمانیت خو دا یوه غلطه او دوکه ورکوونکې ترجمه ده چې د لبنان مسیحیانو ترجمه کړې ده او د دې خپله معنا ده لا دینیت دین ته په ژوند کې په حکومت کې په نظام کې ځای نه ورکوي اول د دین وینه کوي نو د یو چا په ضمیر کې دي وي د نن د په ژوند کې د هغه اثر نه د ده په اجتماعي ژوند کې نه د ده په انفرادي ژوند کې وي نه د ده ټولنې په اجتماعي ژوند کې وي په بل عبارت باندې سیکولرزم په دین نه ولاړ ژوند او نظام ته ویلی کېږي په دین نه ولاړ ژوند او نظام کله چې په دین نه وي ولاړ په څه شي بدلېږي دا نظام او دغه فلسفه دا فلسفه به درېږي په دوه شیانو باندې یو به درېږي دا په وضعي علم باندې وضعي علم هغه ته وایي چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی هغې فارمولې ترتیب کړي دي کله د تورات په شکل کې کله د انجیل په شکل کې کله د ابراهیم علیه السلام او د نور انبیاو د صحفو په شکل کې کله د قرآن په شکل کې کله د سلامت پاتې دی لکه قرآن او کله د هغه تحریف شوی دی لکه د نورو پخوانیو کتابونو صحیفو نو سیکولرزم وایي چې وحي علم ته او وحي قوانینو ته وحي ته دې ته په ژوند کې په حکومت کې ځای نشته نو ولاړ به څه شي باندې وي دغه نظام په کوم فلسفه به کومه فلسفه باندې به ولاړ وي وایي دا به په وضعي علم ولاړه وي د موږ د تجربې نه چې کوم شیان راوتلي دي په هغې باندې به ولاړه وي په هغه علم باندې او دویم شی دا چې دا به په عقل باندې ولاړه وي که عقل یو شي ته سم ویلې هغه سم کار ده او که عقل یو شي ته غلط ویلې هغه غلط کار ده حاکم او حکم به څوک وي عقل به وي څوک به وي عقل عقل که یو شي ته سم ویلې د تا عقل درته ویل دا سم کار دی نو سم ده که د عقل درته ویل دا ناسم ده او ناسم ده دا نه چې وحي درته ویل دا سم ده که څه هم د تا په عقل نه برابرېده هغه به کوي نو د ژوند د تعلیم د نظام او د قوانینو بنسټ به وي انساني عقل او انساني علم انساني عقل او انساني علم چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی دې ته به دوی رجوع کوي وحي ته به رجوع نه کوي دا چې ولې دوی د وحي نه دونه تښتي د دې دا سبب درته وایم هغه بیا داسې سیکولرزم چېرته وزېږېد او ولې وزېږېد څنګه منځته راغی په دې کې بیا د دوی دا علت درته وایم چې ولې دوی د وحي نه تښتي د وحي نه ویره لري په قاموسونو کې په ډکشنریو کې لیکي چې سیکولرزم هغه نظام او د ژوند د بڼې ته وایي چې هغه په وحی باندې نه وي ولاړ بلکې هغه په عقل باندې ولاړ وي او د انسانانو د خپلو مصالحو په بنیاد باندې ولاړ وي چې څه شی انسانان ښه ګڼي هغه ښه دی او چې انسانان څه بد ګڼي هغه بد دی نه دا چې الله څه ښه ګڼي د دوی دپاره هغه به ښه وي او چې الله د دوی دپاره څه بد ګڼي هغه به بد وي دوی نه دې سره د الله کار نشته اوس راځي دې ته چې دغه سیکولرزم د الله په رابطه باندې څه تصور لري خپله د اله په رابطه باندې څه تصور لري سیکولرزم د سیکولرزم بنسټ ایښودونکي اروپایي معاصر فیلسوفان یې چې د نن نه دوه نیم درې سوه کاله مخکې هغوی د دې دپاره زمینه سازي کړې وه او بیا د فرانسې د انقلاب چې د اوولس سوه نهه اتیا کال کې قایم شو منځته راغی هلته بیا د دغو اروپایي فیلسوفانو نظریاتو نتیجه د اروپا د انقلاب په شکل کې ښکاره شو چې بیا هلته یو سیکولر حکومت قایم شو په اوولس سوه نهه اتیا کې اوس هغه فیلسوفان چې د سیکولرزم لپاره یې زمینه سازي کړې ده او د دې لپاره یې ذهن سازي کړې ده د دې لپاره یې قواعد او ضوابط جوړ کړي دي او له دې نه یو مذهب جوړ کړی ده هغوی د الله په باره کې څه تصور لري د سیکولرزم فیلسوفان د الله په باره کې په دوه ډلو ویشل شوي دي یوه ډله وایي الله نشته بیخي او دا هر څه د یو تصادف په نتیجه کې رامنځته شوي دي او دا د الله او د دین او د پیغمبر او د دې شان تصور دا انسانانو په خپله جوړ کړی دی د خلکو نه د مال د ترټلو د پیسو د ګټلو د چا د ویرولو او په چا باندې د خپل معنوي حاکمیت د قایمولو په نیت باندې چې بې عینه هم دغه نظریه بیا د کمونستانو ده کمونستانو هم ځان ته څه ویلي سیکولر دیموکراتانو ویلي ځان ته خپل ګوند ته او خپل نظام ته دیموکراتیک ګوند ویلي دا باید تاسو په پام کې ولرئ چې دا سکولرزم د دیموکراسۍ عقیده ده د دیموکراسۍ وینه ده دیموکراسي یو جسم ده سکولرزم پکې وینه ده که دا وینه پکې وه نو هغه جسم ژوندی ده که هغه جسم مړ دی نو دا دواړه سره تلازم لري یو له بل سره نښتي دي یو له بل نه نه بېلېږي یوه ډله وایي الله نشته یوه ډله وایي چې الله شته خو له ځمکې له انسان سره کار نشته الله شته د انسان سره کار نشته انسان د الله په وړاندې مسؤلیت نه لري او انسان ته سره لېږلی هم نه دي چې دا به کوي دا به نه کوي د الله نفس وجود مني هغه په دغه تصور نه چې اسلام وړاندې کړی دی څوک د مسیحیت په شکل کې مني څوک د یهودیت په شکل کې مني څوک د یو بل خرافي په شکل کې مني خو د الله وجود شته نور نه له انسان سره کار شته نه له قانون سره کار شته نه له حلال و حرام سره کار شته نه له حساب و کتاب سره کار شته نه چاته تقدیر ټاکلی ده نه دا دنیا او دا کون او مکان دا هر څه د ده د تقدیر مطابق روان دي نه وایي دا د دې سره د الله کار نشته ده که چې کار یې نشته ده نو بیا به دا شیان څوک چلوي دا به موږ خپل ذهن جوړوو دا د دنیا قوانین او د انساني ژوند ضوابط دا هر څه به موږ په خپل ذهن جوړوو د الله دې سره کار نشته او که څوک خامخا په زوره موږ باندې د اله تصور او نظریه په قانون او په نظام کې په موږ مسلطوي هغه باید له منځه وي که مسیحي وي هم له منځه وړو که مسلمان وي هم له منځه وړو په مسیحیت باندې توبه وویستله په اوولس سوه نهه اتیا کال کې په مسیحیت باندې توبه وویستله او مسیحیت دا ورته اعلان کړه چې نور د کلیسا د چرچ له ژوند سره له نظام سره له قانون سره له سیاست سره له سولې او جنګ سره له حرام و حلال سره د چرچ د مسیحیت نور کار سره نشته ده بس د درېیو شیانو چې موږ تاسو سره غرض لرو یو دا چې موږ به موږ در باندې ږدو که نوم یې ښځه نو موږ ته راځي ښه نوم به در باندې ږدو چرچ والا دا ورته وي او چې مړه کېدی نو بیا به موږ جنازه در باندې کوو ښخوو به هغه ته بس صحیح ده او نکاح نکاح به موږ در دا درې شیانې سره ومنل جزاکم الله په دې شیانو کې تاسو موږ ته رجوع کوئ بلکې هغه مسیحیت به نه ورته وایي خلک ورته وویل چې په دې درې شیانو کې به موږ تاسو ته رجوع کوو د نامه او د مسیحي کولو ځینې رسومات د نکاح او د مرګ په مراسمو کې نور د ژوند چې څومره نظرونه دي نو ځکه خو د دې علمي ترجمه دا ده لا دینیت بی دینی تاسو د اکسفورډ ډکشنري وګوره هغه کې همدغه مفاهیم درته وایي یو شی چې کولره زده کول وایي د چرچ تسلط د یو شي نه لرې کول چرچ کلیسا ته وایي انګریزي کې د چرچ یا د کلیسا یا د دین د مسیحي دین او یا د هر دین تسلط د یو شي نه د نظام نه د هر شي نه لرې کول دا سیکولریزه کول دي یو شی سیکولر کول او سیکولریزم د دغو شیانو نه لرې والی او دوی ته په ژوند کې ځای مه ورکول نو اوس راځو د سیکولرزم واقعیت ته د سیکولرزم واقعیت څه شي ده د سیکولرزم واقعیت دا دی چې د اله په ضد د بغاوت اعلان یا د اله اصلا نه منل او یا د اله یوازې محض وجود یې منل نور اله بېواکه کول الله بېواکه کول نعوذ بالله چې هېڅ شي سره د کار نشته نه د حلال سره شته نه له حرام سره نه له قانون سره نه له نظام سره یو د ژوند چې څونه برخې دي د حکومت چې څونه برخې دي دې سره د کار نشته او په ځینې شیانو کې موږ خپله درته رجوع کوو نور د تا د دین د تا د پیغمبر د تا د کتاب د تا د ضوابطو د لوایحو له موږ سره کار او غرض نشته او که چېرې خامخا به موږ تحمیلوي موږ دغه سره جنګېږو هغه به له منځه وړو نو د اله په خلاف د بغاوت اعلان او د الله بېواکه کول دې ته وایي سیکولرزم دا چې ولې دوی داسې وکړ دا به وروسته درته وایم خو دا هغه لغوي معناګانې دي او د دې هغه حقیقت دی اوس راځي دې ته چې دغه د قوانین جوړولو د حاکمیت حق دا ده د چا په انسانانو باندې د حاکمیت حق دا د چا ده دا د انسان خپله ده او که دا ورباندې د الله ده په انسان باندې د انسان حاکم شي حاکمیت ولري انسان د ورته قواعد او ضوابط جوړوي او که الله دې ورته جوړوي سیکولرزم وایي چې انسان دې خپله جوړوي د الله غرض نشته ورسره خو دا مردود عقیده ده په دوو وجهو په دوو دلیلونو یو د شرع د وجه نه او یو د عقل د وجه نه راځي اوله تاسو ته د عقل د وجه نه یو مثال د تاسو په خدمت کې عرض کړم هغه دا چې ولې د عقل د وجه نه دا مردوده ده سیکولرستان هم یوه زیاته برخه یې په دې عقیده باندې دي هغه چې الله اصلا نه مني هغه لږ دي چې الله مني هغه دا هم ورسره مني چې د دې کون خالق د الله د دې ځمکې او اسمانو د دې هر څه خالق الله ده دا دویمه ډله وي دا یې ورسره مني چې ده دا الله پیدا کړي دي خو قانون یې پکې نه ده لاګو کړی قانون یې پکې نه ده چلولی او نه د دې لپاره څه قانون را لېږلی دی د عقل له مدانه دا ولې مردوده ده ځکه مردوده ده انشاءالله تاسو ته وایم چې دغه قاري صاحب یو کور جوړ کړ د قاري صاحب ګلمل شو ځان ته کور جوړ کړ پر دې مثال ته ما سره متوجه شي دیوالونه جوړ کړی دی چت جوړ کړی کوټه یې جوړه کړی دی فرش ګرد پکې جوړ کړی خواري یې څو کاله وویشله مزدوري یې وکوله تنخوا یې راټوله کړه قرض یې کور راواخیسته ځان ته یې کور جوړ کړ چې کور یې جوړ کړ نو بیا یې چېرته یو ښه خاندان کې ځان ته یوه ښه ګلالۍ سبا یې وکتله هغه یې بیا واده کړه چې واده یې کړه بیا یې بچیان شو بیا یې لوڼې شوې زامن یې شو ښځه یې شوه زندګي یې شوه وخت ښه یې شو کور یې شو موټر یې شو هر څه چې دا ټول هر څه ده په خپله په خپلې خوارۍ باندې وګټل چا ورته ورکړي نه دي په خیرات په خپله خوارۍ باندې یې وګټل طبیعي ته خلک همداسې کوي که نه کوي همداسې کوي که نو اوس چې دې قاري صاحب دا ټول خاندان جوړ کړ دغه سړی ورته راځي اوس دی ورته وایي چې قاري صاحب کور خو تا جوړ کړ ښځه خو تا وکوله لوڼې خو د تا پېغلې شوې زامن خو د تا شول هر شي تا برابر کړل خو ګوره قانون درکې د ما چلېږي د تا په ښځه تا ښځه به هم د ما خبره مني د تا لور به هم د ما خبره مني ته بل زما خبره منې په دې کوټه کې چې زه څو وخت ننوځم زما به زړه وي چې څو وخت راوځم زما به زړه وي چې څوک راولم چې څوک بیا یم چې څه خرڅوم څه اخلم څه ورانوم څه ودانوم هر شی چې په دې کور کې کومه دا به زما ورکړي په دې نه په کار ته شوی مې ځکه چې کور دې د داخله دې د لونه دې د غلامان دې د خدمتګاران دې دې د باغ بوستان دې دې نو خو خبره دې چې چا چلیږي د دې دې چلیږي چې هغه بل چلیږي ها د دې دې چلیږي ځکه دا هر څه درو درو مې سر کړی دې د موجود کړی دې دې دې درو ټول کړی دې د منظم کړی دې د دې په باندې خرچه شوی د دې باندې د دې د دې حاکم دې په باندې کوځه غبل ساتي دي ها د دې دي اوس ولله المثل الاعلى دی الله لو شان دی الله ته څوک مثالونه نشي بیانولای اوس راځو دا یو مثال ته سره تاسو ته زه یو بل حقیقت د دې مثال په ترڅ کې واضح کوم هغه دا چې دا ځمکه د بحر بر د زراعت د هوا د ستوري د انسانان حیوانات خواړه ښکار دا هر څه پیدا کړي چا دي الله پیدا کړي دا دنیا چا پیدا کړي ځمکه چا پیدا کړي اسمان چا پیدا کړي بچیان څوک ورکوي ښځې څوک ورکوي روزي څوک ورکوي لږې ورسره ته ځه راوایي که نه څوک یې ورکوي ژوند څوک ورکوي مرګ څوک ورکوي مال څوک ورکوي چې اخلي و څوک الله دا خو طبیعي خبره ده ټولې مني که نه غیر د کمونستان نه ټولې مني که چې ټولې مني دا هر څه پیدا کړي الله دی او قانون د پکې د بل چا چلېږي پیدا کړی دی الله دی او حاکم دی ورباندې بل څوک د خپل کور په باره کې نه مني همدغه خلک چې دا په انسان باندې انسان حاکمیت مني دا بیا نه مني چې د ما په کور دی د بل چا حاکمیت مني خو دا مني چې د الله په ځمکه د بل چا حاکمیت وي ځمکه د الله وي حاکمیت د څه باندې د بل چا وي خو دا بیا نه مني چې کور دی د بل حاکمیت د څه باندې د بل چا وي د ځان په حق کې نه مني د الله په حق کې مني د ځان د سره چې لیونی هم نه مني چې لیونی هم لاس کې څه شوي ته نه اخلي نه مني هوښیار خو لاس کوي نو عقلا دغه د سیکولریزم نظریه چې حاکمیت او قانون دې پکې د ما چلېږي ځمکه دې وي د الله ځمکه دې د الله قانون د تکلیږي دی بل څه دا د عقل سره برابر نه ده لکه مثال چې ما تاسو ویلې په خپل د خپل کور دی ولا چې ته د بل څه قانون نه منې چې راپورته کېږي ځان یې به ماته یې ځای په ځای ماته په خېټه باندې ښځې وزنې ورته وایي چې څه څوک یې کور به دې ما وي لور به دې ما وي ښځه به دې ما وي مال به دې ما وي زندګي به دې ما وي خواري به ترې ما تېره کړې وي او اوس په قانون پکې د تا منم ته نه څوک یې یا به زه او یا به ته د ځان په حق کې دونه غیرت درځي خو دا چې یو څوک راپورته کېږي د الله په ځمکه د الله قانون نه پرېږدي او هغه ته بیا بې تقاوته پراته وي هغه ته بیا کفر نه وایي هغه ته بیا ظلم نه وایي هغه ته بیا عدالت وایي نو سیکولرزم تر ټولو بد کفر دی تر ټولو بد کفر ځکه د افغاني مشرکانو به چې شرک کاوه نو دا خپل معبودان او خپل الهه خپل بوتان دا د شواري وړي الهان منل چې دا خدای حقیقي الهان هم نه دي دا د کومو وسایط نه شي دي چې دا موږ غاصبي اله ته وړاندې کوي نو هغوی به هم هغه سلطه وه علیا به د چا ګڼله د الله دلته د دې زمانې کافران دا سیکولرستان دوی وایي چې د الله هېڅ هېڅ را باندې تسلط نشته هیڅ محاسبه نه لرم د الله په وړاندې باندې نو تر ټولو بد کفر دا د ځکه دا د الله په حاکمیت باندې تجاوز ده دا د الله په سلطان باندې تجاوز ده د الله په بادشاهۍ باندې تجاوز ده دا الله د خپل مخلوق نه الله د خپل قوم نه د خپل نظام نه که دا هسکل د دې نه بېواکه کول دي چې دې د تا خو قانون در کې د ما چلېږي دا دومره لوی کفر دی دومره لوی ظلم دی الله دې واقع کول دي یو انسان به راپورته شي الله ته به وایي چې ځمکه د تا یې دا منم خو قانون به کې د تا نه منم قانون به کې د ما انسانان حق کړي تا دي خو قانون درته زه چلوم د تا قانون ته نه منم نو وګورئ دا انسان را پورته کېږي او د الله په مقابل کې درېږي او اعلان د حرب کوي اعلان د جنګ کوي چې هو دین تا خو قانون د تا پرې نه منم نه په خپل ځان منم او نه په بل چا پرېږدم او د خپل قانون د په خپل ځان منم او په بل چا باندې د خپل قانون عملي کوم دا د تا نه پرېږدم دې ته وایي سیکولرزم دا د سیکولرزم حقیقت دی په عقلي لحاظ باندې خو تاسو وویل چې دا مردود ده عقل یې نه مني د شرع په لحاظ باندې د وحي په لحاظ باندې وګورو چې الله د حاکمیت او د قانون په باره کې څه فرمایي چې د د حاکمیت حق د د د چا څوک باید حاکم اوسي ګورې ته سیکولریزم چې بیا کله کله یو درېیم قسم سیکولریزم دی یو د روسانو سیکولریزم و د کمونستانو دویم د غربیانو او درېیم هغه سیکولریزم چې په اسلامي ممالکو کې حاکم شوی هغه کې دا ده چې نعوذ بالله نعوذ بالله د دې په اصطلاح باندې وي د الله تعالی سره به سمجوته وکړو که نه ته پکې د تا ته پکې د مونږ شبه پکې د تا چلېږي دلته نکاح او طلاق او رضا او د دې شیانو کې به د تا چلېږي نور په اقتصاد او نظام او سیاست او ډیپلوماسي په دې کې به د ما چلېږي د الله سره د دې سره اصلاح هم څه وکړو جو جاره به ورسره وکړو شریک به شو ورسره هغه یو ډول وایي چې الله نه پرېږدي په ځمکه باندې څه حاکمیت وکړي د شکر الله معنا هم ده که نه دا درېیمه ډله بیا وایي هغه بله خو وایي چې الله شته نه دویمه ډله وایي ستاسو قانون یې نه منو درېیمه ډله چې دا زموږ خپل یاران دي نعوذ بالله دوی بیا وایي چې بس ته به دې الله وي څه به دې مونږ وي الله الله به هم تالو لیلا به هم تالو دواړه به دا هم خوشحاله او دا هم خوشحاله او دا کېدی نه شي ځکه چې الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک نشته دی الله لره شریک په بادشاهۍ کې ګورې دوی ته د عبادت شرکت نه دی ویلی چې الله سره په عبادت کې څوک نه شریکوي الله سره به څه شي کې نه شریکوي بادشاهۍ کې به څوک نه شریکوي حاکمیت کې به څوک نه شریکوي نظام کې به څوک نه شریکوي د عبادت خبره بېله ده د ځینې خلکو په ذهن کې دا تصور ده چې زه خو عبادت کې خو الله الله سره څوک نه شریکوم دا خو په دې بادشاهۍ نظام او قانون کې بس څه پکې د فرانسې څه پکې د انګرېز څه پکې د امریکا څه پکې د روس دا خو دغه نو دغه نظام ده دا خو پروا نه کوي نعوذ بالله نه الله فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک د الله سره په ملک او بادشاهۍ کې شریک نشته د عبادت خبره په دې کې نه ده یوازې د بادشاهۍ او د حکم د واکدارۍ او د قانون او د نظام خبره ده الله دا فرمایي چې په دې کې را سره شریک نشته ده څنګه چې زه خالق یم